ذکر عبد الله بن زید ابن عبد ربه هغه فقط د بان روایت دی بل روایت خدا غشته ده نو دا عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله تعالی عنہ وهو جد عمرو بن يحيى المازني عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله عنه امام ابو داود رحمت الله علیه لګه سهو شوې دا غلطي شوې ده چې دا هو زمير راځي کړل عبد الله بن زید ته وی دی نکد د عمر بن یحیی المازنی حالانکه دا بالکل غلطه ده عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله عنه د د عمر بن یحیی المازنی نکد ده داغه د نیکه داغه ابو الحسن دی د ابو الحسن دو زامن دي عمر عماره او د عماره زوی دی عمر ګورو شو عمر پلار څه شو عماره او د عماره پلار څه شو ابو الحسن ابو الحسن د غوث عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله عنه دی دا څه وطن شوی دا ځکه زه دا معلومیږي وهو نو دا عبد الله بن زید د مخکې کنه نو دا عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله عنه هو جد عمر بن یحیی المازنی نو ما وګوره ابو الحسن د ابو الحسن دو زامن شو عماره عمر او د عماره زوی دی یحیی او یحیی زوی دی عمر خالی کاغذ دا دا کافي مل ابو الحسن دغه د دو ځامن شو عمر عماره د شو کنه او دا یحیی د عماره زوی دی یحیی او د یحیی زید عمر نو د دې عمر پلار څه شو یحیی او د یحیی پلار څوک دی عماره نو د عمر نیکه څوک دی او دا څه دی کور نیکه دی نو دې د د عبد الله بن زید بن عاصم د عمر بن یحیی المازنی پلار کوم ځای نه راغی نیکه د کوم ځای نه راغی د عمر ده کنه ګوره د عمر ده د دې پلار څوک دی یحیی او د یحیی پلار څوک دی نو د ده نیکه دا نه دی او او دا څوک دی اور نیکه دی ټیک شو نو عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله عنه د نیکه کوم ځای نه راغی په خبره پوه شوئ نو دا وهم دی غلطی ده وهو جد عمر بن يحيى المازني هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله يتوضا بیت ما ته خول شي چې نبی اسلام څنګه عبادت کولو اوس یو بل خبره ده سائل څوک دی سائل نو زمونږه د سنن ابي داود کې معلومیږي دا یحیی المازنی ولګی دا تپوز وکړه د عبد الله بن زید نه چې د نبی له سلام افضل سما تبو خیته ٹھیک شو سائل څوک دی دا یحیی دی دا یحیی سائل دی د د عبد الله بن زید نه او موتا امام مالک کې دا سائل عمار راځي بخاری کې سائل یا ابو الحسن یا رجلن او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا ځای ډېر خسته حل کړي او فرمای یو سړی تاسو کړه د عبد الله بن زید بن عمرو د عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله تعالی عنہ نه یو سړی تاسو کړه او سړی تاسو کړه په مجلس کې دوی هم موجودو بیا دا نسبت مجازن ده دا نسبت مجازن تعین د سائل د نشکالو موتا امام مالک یو سائل وای دلته یحیی وای امام بخاری ابو الحسن وای یا رجلن نو حافظ من حجر رحمت الله علیه فرمای اصل خبردار یو سړی تاسو کړه د عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله عنه او په مجلس کې دوی هم موجود وو بیا حقیقتا تاسو داغه دا او د دې تاسو د نسبت مجازن ده بس دا تفریق بین روایتن کی فقال عبد الله بن زيد نعم او زه کول شم د نبی اسلام عبدس فدعا بوزوین بوزوین وګورای وګوره دا الترمذی کې ویل شو سان دامونه درې سان دامونه دوا دام ټیک دا ثم مسرا سو بیا دای ہے په کوته نه راکړ مونږ تل مسل ځان له طریقه جوړ کړ بیا دای ہے لاسونه باندې فاق بلا بیما وادبار اخبار ګور روسته کیږي ادبار مخ کیږي لیکن اقبال اشرف شه دی نو ذکر کې مخ کې او خارج کې روسته پاتې شي اوبو نه وي بلکې تازه اوبو نه وي اوبو او ما باقی بلل باندې مسه کېږي جایز دی او نه وي اوبو سنت وغسل رجلي حتى القاهما غسل د رجلي نو کړ حتى القاهما ندن معلومیږي دا چې توقید نشته خو خاصه فای مراد ده لیکن اکثر روایتونه سره راغلو درې زره فقط ثاني ذکر شو سلورم په مسالې دي کې مسالې د مقدام بن معدی کرب رضی الله تعالی عنہ سلورم په مسالې دي کې الکندی قال اوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بی وضو وګوراړل شو اوس ترتیب واجب دی که ترتیب واجب نه دی فرض دی که ترتیب فرض نه دی نشوافی په نسبت ترتیب فرض دی نیت فرض دی ترتیب فرض دی ولی خیال کوئی دلیل تا دا شوافی پر دې ترتیب بین الاعضاء فرض ذکر چې د نبی له صلوات والسلام نه همیشه د پارا وضو چې نقل شوی دی بل ترتیب مخکې مزمزه بیا سنجاب بیا مخ بیا لاس بیا د سر مسا بیا پیمنځل او چېرې به ترتیبه روایت نه دراغله نفر شو دا غره به ترتیب راغلی ثم تمزمز وتنشق ثلاثنا معلومی دا چې ترتیب ولا چې به فرض نه ترتیب فرض نه دی ترتیب چې ده سنت دی بیان جواز د پر بنبی اسلام کړي دا هم جائز دی لیکن خلاف سنت بنا پدې باندې فرائض د وضو د احناف په نسبت سالور دي څلور مخ وینځل لاس وینځل سر مسا خپې وینځل بس فقط دا څلور فرایض او د شوافی په نسبانی دا څلور فرایض نه علاوه انیتو انزم شو او ترتیب او شپږم مالکیو په نسبانی اصدلک لاس مخل هم دی دلک د اعضاو نو فرائض د مالکی او پر ځبانه وو شوافی او پر ځبانه شپږ احنا او پر ځبانه څلور یو نقطه ذکر کړئ ګوره مخکې دا دغه دی دا دا دغه وینځل وی مخ وینځل وی لاس وینځل وی اخپی وینځل دي دا درې وړ مفصولات دي او مس کې ممسوح راغلي نو داخلول د غیر جنس په متجانسین کې غیر جنس ده هغه د پاره یو نقطه خامخا پکار ده انو نو سه دا چې ترتیب واجب که ترتیب واجب نه وي کنه نو پکار خدای چې دا د دې د اخپې به مخکې کړې د سر مسبه روست ذکر کړی وي نو غیر متجانس په متجانسین کې داخل کړي لابد لہذا النقطه النقطه څه ده الترتیب واجب او اته نقطه یوازې ستاسو نقطه ده امام زمحشر رحمت الله علیه لیکلی دا په وینځل روست کړه د مسینا قانون د خلق خدای لوټه کې هر څومره چوبوي نه چاستې وینځل ټول وګ په خواږي دا شمه کوي دا سر ماته کې څنګه لګي بو استعمال کړي دا چې لګي بو استعمال کوي خو وینځلو کې پښې نو څه په کار نقطه خپل نقطه ذکر کوي دا نقطه امام زمحشري ذکر کړي مخکې سر ماته کړي له ونه بو استعمال شوی نو څومره لوټه لګن څومره وبو ټول خپل باندې ما چې وبو دې ګران شه دې قیمتي شه دې پښې نو څه په بیا خصوصا په هغه علاقو کې چې وبو نه نو ګوسله خرابای یا وګ په بجلی باندې وځي قیمت لګي نو ولې خرابای خو لګي بو استعمال کا سرمس کې څنګه لګي بوي درې خو کوم لګي بو ټول لګن په بو ولې اچي تا خپل باندې ولې اچي دا نقطه ده کنه او دا خلاف ترتیب نه راغلی ثم تمزمز واستنشق ثلاثا خلاف ترتیب راغلی معلوم ده چې ترتیب فرض نه دی ترتیب سنت دی ثم مصابرا چې وزنه ظاهری ما و باطنی ما ظاهری ما د بر د سر والا طرف شو باطنی ما دنه طرف شو نه بن ماتی کرب رضی اللہ عنہ فرمائے چې ما نبی اسلام ولید او د چکل دا ما مصدر وی فلما بلغ مسح رازی نبی علیہ السلام چې کله ورسې د مسح راز تان څنګه وکړو وضع کفی علی مقدم راسی خپل دواړه ورغې وی مدت المسلی به ګوتی دا مخترقه مخترعه ده محیتم ګوتی ذکر کوي درې ګوتی نه نه یادای کفایه علا مقدم راشی د مخ طرف باندې فامرهما دا چې شاته بوت حتا بلغ القفا ست ورسید نو ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه نو دا یو مسله پاتې و مس الرقبه نو کفاره اغله حلقوم باندې مس شدا بدعت ده لاندې مړې باندې مس لاس کش کې لون کې کا تراولي دا بدعت بشي او مس الرقبه احناف په نسبانه مستحب امام نووي ورته بدعت وایي فلما بلغ بلغ القفا ثم رد ما الى المكان الذي منه بدا دا عبد الله بن لفظي رحمت الله عليه هغه رسائل نه پیدا کېدل اوس پیدا کیږي د اته سالویغ رسائل مجموعه کراچي والا شایع کړي هغه کې رساله ده تحفه الطلبه فی مسح رقبه هغه کې ګڼه حدیث ذکر کړی لکه نبی رحمت الله تحفه الطلبه فی مسح رقبه فقها نه پیدا کیږي اوس پیدا کیږي اته تلويخ به رسائل مجموعه ده د لکه نبی رحمت الله علیه بیا دلایل ګوري ناغه کې ګوري کم از کم په درجه د استحباب کې دا بعض روایتونه چې هدايه والے ذکر کړي هغه روایت ضعیف دي فمر بیا ما حتا بلغ القفا حقت دې مړی باندې ماته چدا دا بالکل نه ثابت لازلن کې د کتر راکش کې سینې طرف ته نو مړی باندې ماته غلط او سټ دې ته ویل کېږي رقبت دې ته ویل کېږي خبر پوه شوئ فامر بما حتى بلغ القفا ثم ردهما الى المكان الذي منه بدا ادخل اصابعو فی سماخ اذنه دا دوه مسبه ګوتې د دغوب په دې سوري کې دننه کړه دا چې ما سې وکړو نو دا تر به ابهام په خېټه باندې او دا شروع کې دا مسبیق سر د نقل غوړ دا چې مسا دا بس دا دې